دوه آیتونه یحیی دا بهر لري د ترجمه الباب تحقیق شو آیاتونه نه ابتدا وکړه یو خدای مصنف د عادت ته چې ابتدا د آیاتونه په ادنا مناسبت کوي فضل الله دینا چې پاکي ځکه په آیات د سورة البقره کې له څلوېر ذکر د ویر دی تور خیر لره جامع دی به په تفصیل سره د عقلی اصلاح په پنځه شو راځي دا ذکر دی ایمان بالله والیوم الاخر او کتب او ملائکه او انبیاء د اخلاقو تهذیب چې په کوم شي راځي اقامت الصلات دی تاو زکات دی ایفا بالحد او صبر دی اصول مزامین هم دغه دي عقاید اصلاح په تمام رضیو د معاشري اصلاح په څه باندې راځي؟ د اخلاقو اصلاح په څه باندې راځي؟ روایت ابو ذر غفاری رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یا رسول الله مل ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې مدایت ولستو دې سجدان تول وجوه جامعیت دی پکې حدیث مصنف عبدالرزاق کشته خو مصنف ځکه نه ذکر کړی چې دا په شروع تر نه برابر دا غشانتی اتم مزامین دي شعبې د ایمان ذکر دی او دغه امور د ایمان دی نور موارد محشبه را ذکر کری دی سوق د حدیث هم معلوم دی چې اثبات دغه مزامین لپاره دی تجزیه الحدیث سند او متن په سند کې د نور ریال حال محشبه ذکر کړی دی بغیر د ابو هرره رضی الله تعالی عنہ عام د مسجد محشر د عادت دی چې د صحابي احوال دې نه ذکر کړي هغه لپاره مستقل کتابونه دي ابو هرره چې د په نوم کې عام مخین د لیکي چې یره یو قول دا دی چې عبد عمر دی اسلام کې د نوم عبد الله دی او دیم قول دا دی چې عبد الرحمن دی ابن صخر الاوسی الدوسی اوسی ملکی الدوسی ابو هريره تکنيه يا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دا یا د پلار نه هدا به یو پښوګي هم ساتلا چې هغه دې څه توکیدار و د خیبر په کال دې مسلمان شوی دی پنځمه شپږمه سنه هجری ده سمور نومي سوق میمونه ده سوق امیه ده نکای د بوستی ابن غزوان سره شوی دی یتیم پاتې شو دا د مکثرینو نه دی، د هغه صحابو نه دی چه احادیث یې ډیر نقل شوي دي. اقوال مختلف دي خو یو قول دی چه د دې نه پنځه زره درې سوه څلور اویا احادیث نقل دي، نور اقوال هم شته دي. امام بخاری درې نوي ذکر کړي دي او مسلم یو سل اتیا ذکر کړي دي. یوسلو اتیا متفق علیه درې سوه پنځویشت شاګردان دې زیتو په سلګونو د شاګردانو معروف او مهرده ور اختلاف شي چې دا لفظ منصرف دی او غیر منصرف دی قانون خوی چې دا دې منصرف شي خو ابن حجر وی تلفظ منقولات د غیر منصرف دی تکاتو اسباب د منصرف کې نشته خو چېرې دا عالم شي ملا حضرت تانی سم پکې شي به خو غیر منصرف دي ابو هرره تک مدینه کې وفات شوی دی و 50 کې او څو کا ته 50 وي څو په 5 په ته وي عمر دغه عطا ویلي متن الحديث متوجه شي الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان متن الحديث کې څه چند مباحث دي، يو خو په دې کې الفاظ ډېر مختلف راغلي دي، دلته خو دا الفاظ راغله بیزعون و ستونه د ابو صالح صاحب روایت دی بیا دا دی چې ستون بابا یو روایت کې 460 هم راغلي دی په کتاب د ابن شهبان کی ابن شاهین کی کتاب د ابن شاهین کی د عثمان نه نقل دی رضی الله تعالی عنہ ثلاثمئة وتسع عشرة رغي درې سوه نولس ابن راشد مهتا خلق لیکلی دی یو آیت کې درې سوه پنځلس ذکر دي قاضي عياض وايي د دې جمع کېدل چې دي دې کې دې ته اشاره ده چې دا کنایه د کثرت نه ده او په دې کې تحدید نه دی مقصد سبعون او ستون دا قسم الفاظ د کثیر نه عبارت دي. سین او بی عین په دې کې معنا د قوت پرته وي سبو ته سبو زکوي چې دې کې قوت چې به 70 شي خو دا د جمع هیئت چې اګر چې جمع نه ده عقود دي بیا خو ډېره مبالغه راغله د دې وجنه کتاب الله کې ان تستغفر لهم سبعین مره سورې توبه کې اتیا نمبر آیت په دې کې ټول اقسام د عدد راجمع کیږي سبعون په ستون کې یو خدای عدد خپل تقسیم نه زوج فرد من تقسم هغه عادت چې لاندې نه د شي عادت نه وي چې هغه له په خپل نفس کې ضرب ورکړي او دا تېنه حاصل شي لکه عشره شو لاندې د شي عادت نشته چې هغه له مونږ په خپل نفس کې ضرب ورکړو او دا هغه نه عشره حاصل دي تین ضرب تین چې کو دا هغه نه خو نو حاصل دي تصح حاصل دي عدد ناقصه او زائده او مساوی ناقصه دي ته وایي چې اجزای صحیحه ده د دین مجموعان حاصلی دا کار باشو اربعه اجزای صحیحه جری نو په نصف تقسیم کی یی دو دو جوړیږی په چار تقسیمیږی نو یو دی نو یو او دو چی راجمع کی درې تنه جوړیږي یو او دو څو تنه جوړیږي درې تنه جوړیږي چا ته نه رسیږي. او اته چې دی د دې نسب چار راځي او رور راځي دو راځي او سمنې دو راځي چار او دوه او یو دا وشو دام نافذ دی ځای دې ته وی چې عجز اجزای صفحه راجم کې دیریږي لکه دولس چې تقسیمه نو نصف کې شپږ راځي سدس کې څلور راځي ربع پکې درې راځي دولسمه پکې یو راځي نو یو لسو درې او څلور اته شدو او نصف چې دي هغه په کې شپږ راځي شپږ او څلور څو شو لسو او درې د دې شو څو د سم پکې راځي دوه پکې څو د سره دي پنځل سو یو پکې دوله سم راځي شپارس دا زائد شو مساوی دې ته وي چې دغه شانتي اجزای صحیحه را جمع کې نه هو به تدا حاصلېږي لکه شپږ نصف د شپږ درې راځي سود سي دوه راځي سود سي یو راځي نصف او ثلث او سدس چې راجم شي شپږ تنه جوړي او لشری په دې اکمال دا د مقصد دی واحد اسمه ثلاثه عشره ترسیبه مرکب شوی نو شپږ عدد مساوي دی او په عشره باندي اکمال راځي چي له چي په دس کي ضربر کي ساکن جوړيږي. د ايامو نومونه ودي او د اسمانونو عدد هم ودي او د زمکو عدد چې دین هم ودي انسان باندې انقلابات راځي وو او لکه په لاس کې ضربت کوي ته نه راځي خو پیدایش په شپږورو کې شوی شپه بده چې په داسې ضرورت کې شپې دلته نه جوړي دا اطلاقات دی دی په یو بل باندې نو یو جواب موږ دا وکړه دا کنایه ده کثرت نه دویم جواب ترجیح کا د بخاری روایت کا دا صحیح دی دریم جواب دا هم کیږي چې چورا دا تعبیر بدل بدل دی کلا شریعن راځي شریعن کلا صحمن راځي کله خلق راځي کله شعبه راځي دا تفاوت په مسما کې دی اسی اشتباه نه ده پکار یا بداوی چې دا وضع تدریجی شوی ده د شپېتو نه واخله تر د پاسه درې سوه پورې اهسته اهسته شعبې اضافه کېدلې. علاوه له دا وایي چې توهم په رواتو راتلی شي، توهم په ناسقینو کاتبینو راتلی شي. علاوه له دا وایي چې په دې کې ناقص او زیادت کې تناقض نشته ځکه چې دا زائد په ذمه کې ناقص دي دا کمی د لفظ په ذمه کې پنځګي دویي کودرې سو شو خو صد پاس شپې ته پکشتي نام کې دې شي دا وضع تدریجي وي ایسته ایسته کا ورته ایسته ایسته بضع وستون بضع د غوخه ټوکړې ته وایي په معنا د جماع هم راځي او په معنا د عدد هم راځي بیزم و ستون صد پاسش پیتا باجوی چه بیز شپگو تا وی سو کوئی وو ته وی باجوی دی یو نه واخه تر لس پوری یو قول دا هم دی چې زونه تر دور سپوری دا یو قول دی چې د دور سره شلو پوری غلبت الروم فی ادنى الارض هم بعد غلبهم سيغلبون دغه نه معلومی چې دریو نه تر نه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق ویلو کله چې هغه شرط کې خدا ابن خلف سره په دریو کالو کې مکسور الله سمینا بیا خو نه پوری کړی نیټه نه کار کو خان لس په ځای باندې سلک دا دې بیا د تحقیق شو ستون شعبه والحیاء شعبه من الايمان شعبه د شی دغه هم حسوی چې د دې لاندې ډېر مسائل جزئیات دي دا شپېته شعبې شعبې څه د پاسه شپېته شعبې د دې تفصیل خلکو جمع کړی ډېر کوشش کړی خو کتاب النصائح و وصف الایمان و شعبه د ابو حاتم د ابن حبان ښه کتاب دی دی ما ته تبع وکړه چه زه طاعات را جمع کړم هغه خو ډیر سوا کیدل به مې هغه طاعات تطوعات تر یو کړای چې رسول الله اسلام ته تطوع ویلي دا په خصوصیت سره کمی دی به می کتاب او سنت دوان را جمع کړو او د یوې ونې په شکل باندې د د شعبې دا مې مفروض کړی د ایمان کامله لپاره تصدیق هم دی او اقرار هم دی او عمل هم دی اصل اصحاب ته نفر راکې سما تو ته او پدا Thank you. اعتقادیه چې دی نو دیرش دی ایمان بالله ذات صفات تفسیر اعتقاد د عالم د فنا ایمان په ملائکو ایمان په کتب باندې ایمان په رسولانو ایمان په تقدیر ایمان پر دې رسنۍ خبر ادا په ټول داخل شو باس په پیغمبر محبت او چې دودم په پیغمبر اعتبار او سنت هم داخل ده اخلاص نریا نفاق نه ندامت په ګناه باندې او توبه خوف دلانا حق الزغم سینه ساتل تر د غضب تر د غشو سر د حب الدنيا د اتي شعبي د دې د اعتقاد سره تعلق وه. د اوو شعبو تعلق د اقرار سره د توحید اقرار د قران تلاوت سپي خو د بدن سره تعلق دا کو د جامع کو د مکان سره کو او دا سي کو اوسي او نظافت او تطهر اقامت د صلات هر قسم شي ادا او زکات او صوم حج عمره وفا په نظر سره تحری په یمین کې به دې قسمونه باندې کې به وفا کې ادا د کفاری ستر د عورت خلافت قائمول جماعت متابعت د اول امر متابعت اصلاح بین الناس عمل بالمعروف نهي عن المنكر اقامات بحدود جهاد او مرابطه ادا امانت قرض مع الوفاء تشميت العاتس قف الضرر عن الناس اجتناب نحونا دا یې په خصوصیت په ذکر کړه. د دې د خصوصیت څه وجه ده؟ ځکه هر انسان په فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي که داسې نه کې نو به معاقبه وي بې عذابي مشارته دي ته وي چې په ځان شرط ولګي چې زه به دې حیا کار نه کوم مراقبه دي تک وي چې به ساري چې دا کار دې حیا قرآن او نشي او محاسبه دې ته وایي چې ځان ته حساب کتاب وکړي او که به حیی شي وي نه به معاتبه ده ځان ملامت کول ولې مې غلط کارو خدا چې نه کوي به ما خبر عذاب دیو جنا پیغمبر اسلام فرمایل استحیو من الله حق الحیاء د خدای نه صحیح حیا وکړي د حفظ د پاره تداوی حیا رفن شي قال نه نه صحیح الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقصد نه دی چشم بند و گوش به بند و لب به بند تا نه وینی سر حق بر ما بخند سترګی کنټرول خوله کنټرول غوږونه کنټرول چه حقیقت کولاو شی آداب دی آداب سکه د آداب په یمان دی حیا محفوظ پاتې کیږي او چې آداب نه نو حیا محفوظ نشي پاتې کېدلی بے ادب تنها نه خدا داشته بعد او دا لوی شعبه ده او بهرني تحریکونه ورن دا کوشش کوي چې به حی عام شو به حی باش هر کې خواهی کون چې به حی شو چې څغوري کوا باب المسلم من سلم المسلمون تقرار به وکړي څه خبر دی پته هم نه لګی زما نه مخکی منډی ووهی چه زه وګورم دا د بلاغت ته نیم رسیدی دا منډی ووهی څه کړی او بس کم او او دس کم